په اسلام کې داسې یو عبادت داسې یو طریقه چې پاغه باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ډیر تاکید کړی دی دا کوم یو عبادت او د عقیدې نرستو آغا په اعمالو کې ګورځو قران د موږ په باره کې شپږ سوا زله حکم کړی دی چې موږ کوي موږ جماعت سره کوي او د موږ په وجا ز تاسو تر پیا دیګم د موږ په وجا انسان دا غسیزونو غلطو نه بنکیږي د موز په وجه یو انسان د غلطو اخلاقو نه منکیږي د موز په وجه یو انسان د غلط تجارتونو نه منکیږي ویاله کزه چې دا غلط کار کوم نو دا موږ بیا سره کومه نو یو سړی موږ کوي نو د زنا نه منکیږي وې چې دا زنا کوم بیا دا موږ سره کومه چې یو سړی موس کوي نو هغه د غلا نه من کیږي وزه چې دا غلا کوما شکر کوما ادا کوم نو بیا زه د موس سره پاره کوما بارات موږ یو اهم عبادت وو موږ یو اهم فریضه وا پامالو کې قران زکوي حافظو علی الصلوات والصلاه الوسطى سو کوئی د سحر دی ځکه مالیګر مون مخکې دو منځونه ته وشو د سحر او د ګرمې ماسپخیم دوه ته شاد لري ماخام او ماسوتن دا درمیانه شو تسهیل او نور دا ترجمه کې اکثر خود تسهیل یو را ترجمه دادا او دا ډیره بهتره ده زموږ د علماو چې هر موز ته مراد ده هر موز پابندۍ سره کوا نو هر موز بستا د دو موزونو په منځ کې منځنه راځي څنګه په منځ کې راځي د سحر موز دیو کو د سهار مونږ وکړو نو د ماسوتن مونږ درمیانه شو مخکې ماخام دې روسو سهار دې او ماسوتن درمیانه شو دا ماسپخیم مونږ وکړو نو دا سهار مونږ درمیانه شو مکه ته ماسوتن ده ورستو ته ماسپخین ده او د سهار مون درمیان شو هر موز باندې تاکید کول دا صلات اوستا ګرځي اگر چې بعضي علما ذکر کوي چې د ماجیګر موز ده خدا مون ماجیګر موز مونږ ته درمیانه ښکاری یوازې یو موز خو نه په هر موز باندې تاکید کول ضروري ادرګي خاص الله تا پاج زئی باندې چموز کې ډېر پاج زئی باندې ادرګا مونږ کې با سوچ کې د مونږ مونږ کې با سوچ کې د قیامت مونږ کې با سوچ کې د آخر په دې آیاتونو باندې یا چې کم الفاظ وې نو هغه په ځل نه وې پای کې به سوچ او غورم کې پاغه بد نظرې او چې کله هغه بولی توجه نه نو هغه ته د خوراک سبب ترېږي چې ما سو غوړ کو نو غوړ دارنګي یو انسان په توجه سره ده په شوق سره ده په عاجزۍ سره ده عبادت ته راو د عبادت مزه خو حاصل کی مونږ عبادت کو مونږ موږ کو خود موږ هغه مزه سرور او خوشاله مونږ ته مونږ ملاويږي اغا مون گزار اغا مون کوم کې جرګه کوي د خپل رب سره نو چې جرګه د خپل رب سره کوي نو سوچ دیو کې خجر غنیو کې لکه دو کسان ناس دی نو یو بل ته ګوري دا نه چې دو کسان دی مخه مخ ناس دی او ګوري دا سه خبره کوي دا وایي دا ته ما سره خبره کوي کته ما سره خبره کوي چې کله موږ ختم شو حضرت علی جلالو وی غشه وکړې شو یا وینا یې غشه وکړې شو یا وته نه پوښې وینا دا زموږ کې تلیو دا زموږ منځونه کوم باندې معمولی میګه رواني نو اب منګه میګه لړکو موږ باندې معمولی خورا هغه موږ را غونډو صفا کو دا څه کو دا ابو بکر صدیق جلانو خد په منځ ولاره ابو بکر ورته ګوري دا ابو بکر خزه معمولی په دې منځ کې په یو ا طرف باندې شو لکه چې دا باز سړی منځ کې کنه او دا په یو سسته کې او دا په داسو چته یو سړی موږ کا په موږ کې غلط شو مقتدیان وی درې رکعات وشو چا وی څلور رکعات وشو امام عزت خو یو یاد ما زکه صاحب شو من سان دې خدایش تا تاسو ګن کسانې سو رکعات وشو چا وی درې چا وی څلور راځي کېدل نه یو دکاندار سلام جار ما سو درې رکعات شوی یقینا به په ته څنګه یقیني وي وې زما سلور دکان دي سلور دکان سلور رکعات مونږ دي زه په یو یو رکعات کې د یو یو دکان حساب کوم په یو رکعات کې د دریو دکانونو حساب میکړې ده د یو دکان حساب پاتې ده زکه درې رکعات شوی موږ چې جمعه تراشو نو د دکان د بابا د دې حسابونه کو الکه هغه د جمعه ته بهر پرې دا د جمعه ته بهر تاله پورې پاتې شو او سراشه یو بل عبادت شروع شو یو بل اهم فریضه شروع شو هغه ته 24 غنټه پای کې لګیای کنه خلک دا ډیره خلاص سلوټ درې شو نورو موږ په کار دادي چې دا یو اهم فریضه ده موږ کول دا یو اهم عبادت ده او دا داسې عبادت ده چې دا چا په سي طریقه وکړو په اخلاص سره وکړو په عاجزي سره موږ کی یا ساته الله د دې انسان والو او ټول ګناهونه معاف کړي چې دا الله خوښ شي پوه په مشیت او په اخلاص پورې د انسان کار دی دیو جنا یو سری چې کلموز کوي زکات ور کوي دا د ایمان او د اسلام ظاهر کار دی هغه ته بسنوي زموږ دین وایي باغ باندې بټاس نه کې هغه به وجنی نه اگر کا کافر دی او چې ستا په مخ کې هغه اقرار وکړ لا اله الا الله او مونږ وکړ مونږ وکړو دا مونږ دلیل له پدې چې دغه بسنه وي نور ظاهر خو هغه د اسلام کارونه وکړو په باطن کې اوس الله کوی چې دا ځان خلاصې په دې مزبانستان او کنه په حقیقت درنه دا سره شر ظاهر کو دیو جنا دا عبد الله بن مسعود روایت ده بیا کم یو بل ډیر بهتر دی نبی علیہ السلام الجهاد فی سبیل الله جهاد کول پلار د الله کې د الله پلار کې وتل د الله د دین د پاره مهنت کول د کفارو مقابله کول دا جهاد د الله پلار کې خدا نو بنیاد شه د اسلام پنځه سيزو دا زکه تا ته یو سړی وای چې د اسلام بنیاد سيزونه سودي چې به دا یادي الکه اسلام د سو سيزو نه جوړ لې نو ته به پنځ پنځو سيزونو نه اسلام جوړ لې د پنځو سيزونو نه بنیاد شه په اسلام کې هغه د الله د توحید اقرار دی ا د پیغمبر د رسالت بیان دی که یو سړی مونږ کوي یو سړی روزه نسی یو سړی زکات ور کوي یو سړی حج هم کوي خو بنیادی شی د توحید نشتا بنیادی شی د پیغمبر طریقې من نشته نو غره مسلمان نشي کېږي بنیادی شی د اسلام پنځو سيزونو کې یو د الله د شهادت او د پیغمبر رسالت ته دا ګور اکثر د باندو نه راغلی تاسو ته خاري څه کوي کلاړ او غاپ پای کلاړ غاپ را دی کوش کوش کنه مال پرې دا بس ہے سب الله اکبر ته ځان رسول لی کلات شلات شي کې ځان له باند چان په دندیر مېندی وورا هغه باند چې صحرای عجز دې ذمہ دار دې په ابلا او سرتور سر دې راروان دې نبی دې سلام ته وی ذمہ دار دې ذمہ دار یو سپلشتي دلی بل غریب داسې په بد حالت سار د وخت د شپې به گاڑی کې سبزی چوټي کړه کړه کړه روان به سبزی منډای نه سبزی وړو د شپې بلګیای ما خام بلګیای اجزی را قریبی ده نو هغه جز راغله او د پیغمبر نه تپوس کړي دا شامل ما ته وخایا چې په عمل ما الله دنه کی جنت تا او ما الله د جهنم دور نخلاص کې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي تا زمانہ ډېر وی سوال کو دا معمولی سوال نه دی دا معمولی خبره نه ده چې معمولی خبره راته وکا پاغه معمولی کار باندې الله تعالی یوازې مشان نعمت درکې او پاغه معمولی کار تا د لوی عذابونو نخلاص کې دا یو ډېر لوی تپوس تا زمانہ وک معمولی تپوس لري بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له جواب ورکړي فورا وَتَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت اسی نه ضرورا لعال البداو چې اسلام جوړ د پنځو سيزونو نه ده دې تشبيه محدثين ور کې دی یو خیمه او د پړو سره لکه یو خیمه را او خیمه کې یو بازو ده یو ستون ده لکه دا ستون ده د کمرې د جمعه او دا سلور دیوالونه دي یو دوا درې سلور نو چستن دې ادرولا نو خیمه ادریدا او بیا سلور طرفونه دې راخل د پړو د مزو د خیمه یو طرف ته دې موګي سره پړې او تاړه بل طرف ته بل طرف ته بل طرف ته خیمه بالکل مضبوطه شوا خیمه بالکل مضبوطه او قوي او محکمه شوا مسکه دې پکې ډنډا او ستون ور کړې ولی که چرتا دا خیمه پاغ ستون پستن باندې خیمه ولاړی نو بشک ادری دی شي پلی نه سلول ام خیمه دا خلکو ته خیمه یو خو پورا خیمه نه دا ای خیمه ځکه نه چاغه پلی تل شي نه یو باندې غوړواسه او چته شي او چې سلی راشي نو خوځيږي دا خوځيږي پورا بچاو نه راځي دا رنګي په دې پنځو کې تا یو کار اونیو چې توحید دی شهادت د الله شهادت د پیغمبر پاک د پیغمبرې دی ته مسلمان شوې بشک مسلمانې چې دا باندې چې دا الله نه بغیر بل څوک حاجت پوره کول ولا نشتا شهادت د الله د توحید کې او چې دا یو یو پکې نه نو کامل مسلمان نشي کېره کتري طرف نو تاتا د خیمه په لراخ کل او ستون په منځ کې مضبوط دی یو پړې پاتې شو نو اب خیمه مضبوط نه ده دو پړې پاتې شو او دو پړې دی په خیمه کې راخ کل اب خیمه ده خو پورا مضبوط نه ده پایدار نه ده وروړه نو کله کله خلک یو کار کوي چې مونږ کوي د دې توحید مثال پشان د دې ستون دی او د دې سلورو ارکانو د مونږ د روزي او د زکات مثال پشان د دې سلورو بازوګانو د دې سلورو اطرافو د دیوالونو دی رورا بنیادی شی په جاندل غواړي نو چې کله د مونږ بنیادی شی ته معلوم کو عبادت د مکلو عقیده مو په کامل مسلمانې نتا که سفر پاتې شي کافر مون نه کې تیم نه کې کافر هم زکات نه ادا کې تیم نه ادا کې نو ستاو د کافر منځ کې سفر پاتې شو دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام تفرخیب او بیا د دې موز اهمیت موږ ته بیانې لکه ما چې کوم حدیث ویلو نبی علیہ الصلات والسلام وایي سار موز کول ډیر ګران دی جمعه ته راتل ډیر ګران دی سار موز ته پاسېدل ډیر مشکل دی ډیر مشکل دی هغه مشکلات سره د منځو کو هغه مشکلات سره د راغې جمعه ته او جمعه سره منځو کو پیغمبر پاک کوئی چې دل دور ثواب ملاو شو په دې جماعت سره په سال موږ کول سره لکه چې د ټول شپه الله تعالی له لاسه پورته کړی بخاری روایت ندی مسلم روایت ندی حضور لوی اهمیت منتا په دې لګو پاسې دوکي ملاويږي اته خاصم پاسيږي دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ ورستو کوي دور ورستو کوي چې ته پکې دا مستان خراب شي او دوباره پکې نو چې مونږ غره ده د خوب نه نو پاسېګا چې نبی عليه السلام بکله لومبه आवाज د بام په غوږ ولګي دا الله اکبر بلال با आवाज کو نبی عليه السلام په بسترې نه تاسو ټوکو دا سټو بیګ لکه تبوي چې سو کومليږي او سړی ولمنډي وي الله اکبر نبی علیہ السلام بدزان نه ارسل لري کلو ټوب بیګ د بس بسترینا منګه دا شیطان ډیر بېمانه دی ها ټپي اټ الله ډیر ټیم دې سړی ته خو بس چې پاسېږي یو منټ کې بس استنجا مکو ځکه بار ته مزه بس چا دم کو په مخ کې مال سو خو سره لازم نه دی سنت ته وکي بس په فرض او لومبه رکعت خو استاد دی رکوت کوي چلومبی رکعت او دریګ الله اکبر الله اقامت کیږي ته چې پاسېږي بس کار کیږي بیا او نفس مول دی شیخ ته بیا ورته مله اقامت اسه مدرې د کول نو چې اقامت کو دې ته چې ځان برابرې موږ بد نشوي نو اچ چې شوی نو کو دې لیر شه ورسته به او کیسه موږ خو په خرابې ځلګ را ټیر شنو رب لستانا کمبل نورم ټیر کی نو چې بیا یاره یاره نور په خاطر ته چې اوس پاسېګم او اوزم او دس کوم نو کا کوله را خاطر دوه والا دی نور راو کی دي نو بس یاد باندې رستو یا مخکې بس اے الله غفور رحیم دی شیطان دا کرته بوله پړ کې راوړي حدیث ته او چې کله نور په دغه وخی دي نو شیطان هغه بودنه جدا کیږي نه چې نور دغه وخی دي دا په وخت کې امتیاز وږي وې زو تر پاسه نو بیا پاسیږي ځکه پاسیږي چې بیا نور شیطان ته تلې نو کله په یو خوا کله بل خوا کله یو بالا کله بل بالا صادر بوګ کړي الکه څه چلې یا دا موږ له ګرستو شوی دی وا شیطان در په کې بېمانه امتیازي کړي او چې په کې ولې امتیازي وږي شیطان نو بیا اچ چا سره پچا کړي یره وی سار شوی نه او تا جګړه شروع کړې دي جګړه ځکه چې شیطان په مسلط شوی میخونه په والی دي شیطان په وخت ولې امتیاز دی وجه حدیث کې راځي چې کله سحر تاسو او دس کوي سحر پیغمبر پاک په سحر نو تاسو پوز خصفا کوي دغه د اوپر سوي ځکه په دې خوش خېشوم کې شیطان شپه تیر کړی دی دې اډو کې کې بل شیطان ناس دې کې شپه تیرې نو تاسو خود دې له صفای کوشش ورکړئ چې هغه شیطان دې نه وګرځي ګلار شي بېمانه شپه ته رکړې دې کټوله شپه نو چې موږ په ځا از داسې کو به مو ته صحیح نه چو پیغمبر پاک وایي چې کله سحر او دس کې نو د پوز صفای خو کا ولې دې خې شوم کې بېمانه شپه ته رکړې را وسوسه چوری ټول شپه پچا یو طریقه راغله په بل طریقه راغله په اخر کې د په ایمان موز ګډ وډاو نو کوشش دې دې کوو چې هغه وبځيږي ا نو موږ ته ټول طریقې پیغمبر هي په ګونو ناس ته ټپای دې نو پاتېګا د شیطان خبره ختمه کا او زما جماعت ځان نو یو باندې د منځ پارا یو اقامت دې ته دویم بام ویل شي دا پشان د باندې په یو کلیو ته پکې سیوا ده د بان او د اقامت په منځ کې چې کوم منځ شي کوم دعا وشي هغه الله سینه پری دی ښا یو څو دعاګانې دي چې هغه الله بالفعل قبلې هغه چې نه قبليږي خو نقصان په داغه کسوي دا الله وادي دي یو دعا د مظلوم چاغه عجز دی غریب دی فقیر دی ملنګ دی د دین سره کار کوي په دین په کار باندې مشغوله دی او خلک تنګي او خلک خان دي مسخره کوي یا مظلوم دی او هغه لا سوچت کې او جای الله ته چې الله زر فلانی څنګه ډېر سخت تنګي ما تو لخ ما ما ته اخلاص کا او سزا ورکو بس حدیث کې راځي د دو او د دې دعا په منځ کې بلا واسطه نشتا بغیر د قبلې دوه دا د قبلو الله او چې کله قبليږي نو معلومه ده چې دعا وکړه پته کې څه نقصان دی یا د دعا هغه آداب دې پوره کړی دویم چې کله باران شروع شي نو د باران ابتدایي حالاتو کې چې کله باران وریږي دعا غواړي پیغمبر پاک وي په دا وخت کې الله دعا اسی نه پرې دی خامخا قبلي او یو هغه دعا چې د بان او د اقامت په منځ کې وګښتې شي نو چې ته لا اقامت ځان نه ورسره ته په دعا ځان نه سو غواړي دا چې ته بانګ وشي راشي او تاسو کې دوه رکعات مونږ کې دعا وغواړي صلوات کې یو صورت دوه او بیا لا سوچت کې چې الله زما دا ها حاجتو ته ته معلوم دي اے کته دعا اومنو غواړي الله تستا حاجتونه الله ته معلوم دي چې دې بنده دا د حاجتونه الله یې قبلو پکار مو له ورو دادې چې کله پاک وشو دیو جنا د جمعې پاک د صحابه چې کله به پاک وشو او هغه به یو کار کې مشغولو تر دې چې کله به د تبر کار کاو لرګي به چول خو چې تبر به پښاوالو او تبر به راخلاصو غلرګی له الله اکبر आवाज وشو بیا به تبر اسی گزار کو دا خلاص کړي نه ده وای دا الله حکم جاری شه فرمان دی عبادت وخت شو ارت به پځې پرې خو او موږ صبر منګه مرلا وارو کا خبر وګدره مو خبره زکه وګدو کو ډېر وی چې سوګینو چاله موږ زه خو څوک په دولسمي مونږ کې هم ته تیارې وته زه قاسم جوبات کې ما له خدا مونږ چې کم سے کم مسافر دي ملمانه دي ګاره ودري او دس کوي راشي نو زم چې موږ به موږ درې کوم دغه غیربان نه غومونځي اکثر ملمانه نو کم سے کم کو 15 منټه 10 منټه 15 منټه ورستو شي دا سه ها بلکې تاسو هم ثواب دی شي موږ له ثواب ملا شي او چې څوک موږ لاندې کې راغلم جمعه لاندې شو او دا هم ډیر ثواب شو او په دې کې موږ تنګي ګنا په جمعات کې منګه 15 منټه تنګي کو چې سیوا وخت شي او په دکان کې سار تو وخت کینو تر ما خام تیار پورې ناسیو او په کرسي په دغه څه کګا کیو کنه خدای څخه بناستي کته پورته کیګو په ذمہ داری کې سار تو وخت وای بوزو ګاډي بوزو یا ګاډي بوزو لګیای وای څوک په پولی اچي څوک په ماچ کې څوک په لکتی سسو بسکه ما ها په لګیا مونږ تنګي ګونه په کور کې په کاروبار موږ نه تنګيږو په دفتر کې په کرسي موږ نه تنګيږو خو چې جمعات ته لاړ شو ځکه الته جمعات کې فایده زیاته ده نو شیطان هغه فایدو په سر په سن خطه دی هغه نور فایده زموږ د دنیا شیطان څه کوي او دې کې لګیا دي زما کار نشته ان الشیطان ها شیطان دی دشمن دی د چا د مسلمان د پاره دی لوی دشمن دی دلته خو چې ته جمعه ته راتم نشوي حدیث کې راځي چې مونږ ولالمی نو منډه ونوي چې زه کات لاندې کوم بس پیغمبر پاک منه کړی ولی که ته منډه وې د رکعات لاندې کولو لپاره اسنه چونو خوېږي خپل ماته نشي سر دې مات نشي ستا ثواب پوری کړي شنو کو ته اوس رکعات لاندې کې په لاندې کې ستا ثواب دې کړي شوی پیغمبر پاک چې په جمعه درن شي او په دې نیت باندې چې زه دې جماعت ته زما موس کوما نو چې ته په دروازه را دن شوي نو که ته په هر حالت کې ستا ثواب هغه شروع شو وستای قوم ته حسید را شورو شدا دی بلو دادا سے زیرے دتا خو چرا تم نشوی نو ستا اکاونٹ د رحمتونو کولاو شو او شیطان نه پښو شیطان کله دا غواړي چې د اکاونټ ته خوشی لار شي بهترین شي لار شي ها لکه څنګه چې کفار د مسلمانانو په ملکونو باندې خپري چاغې له فائدې ملاو شي کله یې غواړي دا کې شیطان نه غواړي چې دې له فائدې ملاو شي نو یو د موز اهمیت ما تاسو ته بیان کا چې موز کول او بیا موز ها خصوصا سحر موز کول ماجګر موز کول ماسوتن موز کول بعض خلک داسي چاغه یو جمعه بل جمعه موز کوي لکه پنجابیان بعض خلک داسي ډیر ما داسي دي دوی په دې اړه کې پوښتنه یو روجا او بل روجا ما ته پوښتنه کړه یو کس نه مې ته یو روجا او بل روجا ما ته راځي نور سالم کال کې یو لس میاشت د جمعات کې دا کبندی دا ولې ما ته وایي و چې الله قبلې دا یو روزم نه راته چې قبول کیو چې نه قبل نو کو سالم کال کې راځو نو سفیر هغه په خپل موز باندې په دې قائل له یقین نه چې زما مون نه قبلېږي مون دا غدا شي مون ها دا باندې کو نه قبلول نه قبلول دا د الله کار دی خو من به دا شکار کو چې هغه سبب د قبولیت وګرځي حرامو نه بزان ساتو موږ به دا کار کوو چې د موز په کم سیز باندې فاسدیږي هغه کار نه باندې کوو نو الله هغه ظالم نه دی هغه مهربان دی هغه زموږ د پاره دا سلاري ګوري چې زه انسان په یو طریقه باندې معاف کوم ها په یو طریقه د معافی کوشش کې د یو انسان خو چې موږ زیاده د معافی کوشش نکو لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عملي صلاته اولا چې حساب کول شي د بند سره پورز د قیامت کې نو داغه د عمل ته پوس بلومې د مون نکیږي موږ له پکار دادي او بیا د وخت راتلل وردا یو خبر واوري اکثر دا خلک ورستو راځي او چورستو راشي نو بیا په صفونو د پاسه په اړه او مخکې زور کوي نبی علیہ السلام الله په دې سخت منع کړی دی چې کم یو انسان مخکې راځي نو هغه مخکې کینی ورپسې ورستو ورپسې بکینی خو د بل پوګو باندې خپالول دا د جهنم پور باندې خپالول لري کوشش وکړ هو دا چې کم شاته ناس یو مخکې ځای دا د دې سزا او ګناه ده ولې مخکې ځای شته نه کینی او چې رستو راځي نو هغه با بل کس د بل کس سره جدا کوي بیا به مخکې ځي دا سبا یو او بل د اوچ ته دې پرشاب بیا به راځي دا په کوو باندې خپې اړه یو را رواني مخکې الکه چتور ته په دین ماینه په مکه والو هم مخکې ولاغره وکړ مخکې دا دروازه کولاوي نو یو دا کوشش په موږ دا کو چې مخکې بلازو مخکې سفونو کوشش وکړو او دولم به سب ثواب او ان شاء الله زبل جمعه بیانوم د سفونو نبی علیہ الصلات والسلام په شکل موږ سعود رضا یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام په سفونو باندې ګرځیدا کله دا چې روایتونو کې راځي نبی عليه السلام صحابه وي چې نبی عليه السلام سبب مزه مزه به نیخ کو او داغه سربه د خلقو ګوت برابر ولې علم موږ باندې ودرې دا او आवाज به کو سو صفوفکم سو صفوفکم چې تاسو صفونه برابر کړئ او په برابرۍ ما سره ودرېږئ نو تاسو موږ کامل لې او که صفونو کې ګل بلوي نو تاسو موږ کې نقصان دی ځکه که موږ کې معمولی صفونو کې نقصان راغی حدیث کې راځي دا زونه الله وجه د یو بل سره بدل کما بغض او حسد دا زړونو کې پیدا کما د امام نمخ کې رستو تل حدیث کې راځي قریب د چکم کس د امام نمخ کې لاله قریب دا شکل ز پشان د خر ګرځوما او ډیر شي محدثین داغه نه نشاله هغه بیان کړی په حدیثو کې په تشریح وضاحت کې پکار داری چې موږ اهتمام کو د موزو حد صفونو لحاظ کو د خپل ملګری لحاظ کو هدارنګه د ار یو چې دیاستو یو سره راغی نبی علیہ السلام جمعه کې راستو مونږ یو کو پیسې دا کته ویل کې ټوله نبی علیہ السلام کو کته دوی مونږ بیا وکا ستامون لري شوی هغه بیا مونږ کو نو چې بیا یې ګټونه پیسې کته وی نو په دوباره مونږ کو بیا نبی علیہ السلام په دریم زرو ته وی مونږ بیا وکا ستامون لري شوی درې زره وته وی دا بیا مونږ کو نو چې بیا دې کې ټول پنسي کتوي نبی عليه السلام شتا مونږ نه شوي موږ بیا وکا اصل راغې نبی عليه السلام ته علمني يا رسول الله ما ته د مونږ طریقو خایا ولې زمون زمانه کېږي نبی عليه السلام او چې تا داسې عظیم ګناه کړی دا نو دې عظیمي ګناه کول سره ستا مونږ کېږي پنسه د ګټونا کته کول دا لوی ګنا ده اسه هم چې اسم روانه نو پنسه با د ګټونا نه کته کې دا به د ګټونا پورته ساتي او کوموس کې خو خامخا نو چې بارم ګنا کې نو د جمعات کې ولدا چې عظیم ګنا کې نو چې پنسه پورته کړی او مونږ یو کوستا مونږ شو نو زمونږ دا اهتمام کولای دي چې چاته وي دا ولا چې بډي والی ونی دي نه پیغمبر پاک وي چې د کم انسان د پنسې د ګټو نه کته دا مونږ کېږي دا زجر ور کړې تقلید ور کړې چې عظیمه ګناه ده دا نه خدای متکبرینو دا دا نه د خوانینو د ناکار خلقو دا بعض خلک چې دغه پیزار بوت په سپلو پسې اې پسې پنسې راخلي شي دا خلدا په دې ادا چې خلقو تبالا په ورځ قیامت کې ونګوري